په هر بالغ مسلمان باندې مونږ ادا کول فرض دي مونږ دا یو ډیر اهم عبادت دی او د قیامت په ورځ به د ټولو نړمبه حساب کتاب دا به د مونږ کیږي یو مسلمان چې کله مونځ کوي، دی د مونځ په عاجزۍ او په تواضع سره کوي او په زړه کې دې د ده عاجزي او تواضع او خشوع وي. چې څومره په مونځ کې خشوع او عاجزي زیاته وي، هومره هغه مونځ کې اثر زیات وي، د هغې ثواب زیات وي.